بسم الله الرحمن الرحيم قال ثم إذا استوى قائما كبر وسجدا قال وردي متن ثم إذا استوى قائما چې کله برابر شي په داس حال چې سیح وی لوړوي د رکونه رکونه چک شلو کبره داغه وی لوړای ته قوما وې ته ویل شي کنه کبره دینه بعد به الله اکبر وی وسجدا د هغې وجه نه چې مخکې بیان کړله که نه تکبیر به ځکه وي چې نبی سم د هر چې ګوري جوړ شي به تکبیر ویلو که نه دا ټولي ته روان ده او سیدا به ځکه کو چې سیدا فرض و که نه ورکه وسجدو و اما الاستوا قائما هر چې برابر ولا دا په وی که نه سیخه رکونه به پوس که نه اذا استوا قائما سیخ په د رکونه نه دی بلکې چې ګېږي به که نه هر چې استوا د پیلوړي باندې فلیسه بفرضن دغه استوا قیمن فرض نه دو قوما چې توحید د قوما فرض نه دو بیا سنت تو که واجب دو وکذل جلسه تو بین سجدتین درنګ انستای د دوه سجدې په منځ هغه فرض نه ده و تمانینه تو فی رکوع سجوده و قرار پر رکوع سجدا شه دغه فرض نه ده تمانینا تام کا و قرار پر رکوع سجدا شه دغه نه فرض ده سلویر شي نسول کنه یو سی رکوع دو رکوع پر دو په رکوع شکر ته ماینا نو فرض پاشه کنه قرار و تام کندو فرض چې دمر په تام شه لکه پیان د یو ته چې سبحان رب العظیم په شویل شي کنه خلی رکوع پر دو کنه چې خلی ثار ټیټ کنه دارنګه کنه سجدا بن سار ولا غوا کنه په مخ بیر چې ګر خلی سجدا فرض اده وشولا دارنګه د رکوع را چې ګدل پوسنی فرض کسی خروغ لیکنه بیا د من سیدا کنه و دې شو پوس بالکل چګ نه شوې درنګ یو سې دینر چې ګېړې د نو ساين د پاره کنه حلیل سار چې کو مخ بیا کنه بیا سې سره کو مې د سیدا حاجی سوادو کایمن برابرو کنه پسیخ په درېدلې باندې داغه نی فرض نو ساي د سې په مشدان د فرض وتمنه تو فرقه اطمینان او قرار فرقو شي په سیدا شي د نی فرض وهذا عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله ولې بل سیدی ته سې کچره کښنسته بل مين نه کېږي کنه جلسه فرض ده او دا رنګ خلی رکن ده پر بک پر رکو شي توکه دا قرار فرض ده په کو شي به واده ختم کېږي په انداز یو تسبیح بونه دا رنګ جلسه اوس په سیدا شي کنه تم دغه تم نه فرض ده په دې رکو شي تام کا او په سیدا شي تام کا دې ته تعدیل لارکان وي کنه تعدیل لارکانه دا تعدیل ارکان بسوی چې دا فرض دی امام شفیع صاحب چې دا فرض دی خالی رکونه چې بس کم سار دی کنه ټیټ کړو به مخ نه وراته به کنه نه یواده کې بشتم کړي چې هر اندام خپل په زوی ته ورسېږي یا داس بیا چې دمر به تم کېږي کنه کچیر یور سبحان ربی اعلی دی ویل یا سبحان ربی زمین دی کچا په شی ویل شي دمر به تم کېږي نه رکوا پر دو په دل کوه تمرینه فرض دو یا سو چې رکوع پر دو پر کوشې کنه تر کو تعدیل فرض ده سیدا فرض دو د سیدې تعدیل فرض ده سیدا کې بیواده ختم کېږي چې هر نام خپل فرض ته ورسېږي امام ابي سفي دارنګ کوما فرض دو سیدا جلسه فرض ده وهو قول شافعي رحمه الله امام شافعي صاحب دا قول ده چې دا فرض دي دا سلویر وړه لقوله عليه السلام اې دې حدیث مبارک ته وجنه قم فصل فانك لم تصلي چک شا الميز وکا ځکه چې تول مين نه وکړلو کوم چک شا فسول الميز وکا فإنك لم تسول تول مين نه کړه قال هو لإعرابي نبي سم دغه ارشاد ویلا وکنه باندې چیتا خلاد ابن رافع اته ویلی وی خین اخف صلاته چې کله الميز الګ کړه وو دته دې موسی صلات ولا حدیث کنه موسی صلات چې هغه بدول میز کړه وو نبي سم په جماعت سي نوستا ا باندې ولا سايرو العربي دي کنه د غري سري ته ولا شي غري سړای کنه د وریا کلی ولا دین سايرو دا سر به تعلیم وی تعلیم نوی خبر خلاد ابن رفیع نه مدو پر مذهب باندې ودر دل مين وکړه کنه بس ځل کې نیت وته نو یو ده کوه کړه په مخ ټیټ شو رکوع ته د رکوع نه په مخې بجوال کې سیده ته لپو سار چګ نه کړو کنه ا دې ژنی ولا میز ده کنه په درې مو دار د کوچ سیبه په دار خو مې ډېر مزدانه ده کنه مو چې زړه خو هغه کیم ځان یې خو مې وکړو کنه په دای مند ځان وې سمې ته چې روښه تا چې وده کنه په مزي و درولو تکبیر تحریمه بو کړل وی چې کیم قران پاک ته یو دی وی کنه هغه تیر کا کیم ته یو دی وی کنه خاص الحمد کول وای به ته یو دی نه وی ا تیر کا په دینه بعد به رکوع کا پرام سره رکوع کا ځکه مرکونه ما بندوا کنه جلسه به نکړه سجده به کښنستلو نه پر کوشه به تم کدونه په سیاش به تم کدونه به کو چې فإنک لم تصلی تور مين نه ذکر تور مين ذکر مری مشو کچ دا فرض وی کنه فرض را پوت ذکر چې تور مين ذکر ا دې حدیث نه وجه کړه ثابت وی ا دې ګل ال مسکین کې ا دې ګل کر حالات پر مدرسې نقصان دا و چې تعدیل لار کار نه و او قوما او جلسه نه وی ولهما طرفین امام حنیفه صاحب و امام محمد صاحب چې رکوع فرض دو سیدا فرض دو او دا غسای چې رکوع نه نشي چګ ا سیدې نه رکنه رخې نه ني یا پر رکوع شکنه تام نشو سیدا شي تام نشو ا دې فرض پیرا کړی دي ان رکوع هو الانحناء ان رکوع هو الانحناء رکوع چاته ویل شي مزه رکوع فرض دو ان رکوع الانحناء رکوع انحناء ته ویل شي ان خنا منا سنگ زنه دل رکو سنگ زنه دل ته ویل شي کنه سید من یاشی دا تعریف کړو کنه تا تا تو راس کنه اسار ټټول چې سار سنگ زن کې سار ټټ کې کنه دته وی رکو خالي سار ټټ کې بس کنه د رکو شو هذا ملخ انخلا ولا كان هو الانخلاء تا اتا تو راس مها ان هنا الظهر کنه سار چې کوم سره ځان کله شي سره شو ګنا کې کنه دا رکو دو خالي سار نه سر خو پویړي بلا ګوري کنه سی خو یوړي کوم سار دې کنه ګور کښې شو کنه دغه لشي به کنه رکو ملاوي سره چې جواب کنه اې دې تر کو وته لشي بس نو یو سايد المسکو شل می نه ده حنلای می ده کنه خو دا سی وکړ کنه ساري لشي ملاوي ټیټه کنه په دې شي به تم کېدل چې د امر په شتا ما شات یو تسبیح په شویل شي سجدا سار د ورغولو انحفاظ ورولو کنه دا خبره چې د امر په شتا ما شات کې یو تسبیح په شویل شي دا بیا کنه په آیات نه زیتول ده کنه رکوع پی راشوی د سجدا پی رادو متعلق وی رکنیت پر دوله بل ادنا کېما پاکان پر په دې ورشه کنه نه رکوع چې فرض ادنا ما یطلق علی اسم رکوع پر دو سجدا چې فرض ادنا ما یطلق اسم سجوده کم نه کم هغه چې سیدی اطلاق په باندې هغه پاره ده اطمینان پر کو شي کنه سیدا شي دا غندي پاره ده وقضا فی الانتقال دا رنګ کنه چې ها په انتقال شدو ارکونه چې سجدی ترسه یا د یو سجدی نه بل سجدی ترسه کنه کنه په دې کې شکر پوسر چې کېدل لغه نه پاره ده چې پوس یو ځای کې ودرېږه سجدی نه بیا ود کار کښنه اذ هو غیر مقصودین ځکه چې دا کنه انتقال نه مقصود رکونه چې کنه دا اطلاق نه مقصود سجا په مقصود دو ایو سیدې نه د بل لکن په نوستای دا کنه نه مقصود بلکې بل سیدې نه اطلاق مقصود ده وفي آخر ما رواه تسميته إياه صلاة جواب كو دي حديث عربي نكنا وفي آخر ما روى او په آخر د حدیث کې کړه چې دا دې نقل کړه دا یا رویا په آخر د حدیث کې روشو ده کنه تسمیته ایاه صلاتن نمول دې په ما سم دې دغه فلره مینځه نبی سم دغه مين نه مولا ده کنه کوم فصلی فانك لم تصلي کنه تو مين نه کړه ا دې حدیث په آخر شي نبی سم ته ویایي کنه کچره دغه فر وای به کنه فر چې پرېږدي به هغه تلمین نشي وته ویل عالمین نه وي فإن لكسك من صلاته کنه قال بتوي چې مال قسم من هذا شيء هغه چې تو کام کې دې کنه یو شای کام کې یقینا چې رکوع تام نشه رکوع نه چې چګ نشه سجدا کې چې تام نشه سجدا نه چې چګ نشه فقد نقصت من صلاتك فقد نقصت من ذکر تو کما یو کو د خپل منځنه مين دې کنه پیرانو کو اله دې کما یو کو کنه نبی سم مين مول چې مين خدا خو کنه نکه سم مين دا نکه خو میرا بلی هو نو مين سم دا مين بل دا مين ورته شي کړه چې پر دې پیرا کړی وی کنه مریو چې پر دې پیرا دي څنګه پر دې نه پوت نه دي او پوت سره د حدیث وجه نه چې کنه اې دې حدیث وجه مې چې دا پر دې بلی کنه به دا په یاد باندې دي تور ولو کنه په یاد څو ورکو رکوع رغلی دو سیدار له متک رکوع ذکر دو متک سیدا ذکر دو کنه به دا دي تور سی په کتاب الله باندې په حرب خبر واحد سره کنه ا کتاب الله به منسوخ کیږي چې دا غنا چې د پښتم کیږي با چې پښتام له شکنه به دا فرض له پته شروع کو دي نو کله دا دي تور ده نه امام مسجد په فرض دي او د طرفین باندې دا فرض نه سلوي شي نه خو دا غا سور پیدا کېږي که نه چې امام ابي یوسف صاحب د دې کې اصل قایله ده دا چې زیتولا په کتاب الله باندې په خبره واحد سراج نه ده جیز دا اصول دي که نه د فقه اصول دي د اصول حدیث اصول دي که نه او دا امام یوسف اگر که مجتهد ده خو په اصول شي د امام حنیفه ست تبع بي په فروع شي کنه خلاف کو کنه په اصول شي خلاف نه کو دا اصول شي د خلاف نه کو دا اصول لا مني چې په کتاب ولا باندې جیت ولا په خبرو هي سره نه سي حدیث به په قرآن پاک داس نه دي ته چې قرآن پاک منسوخ شي باندې دوی ته خو د خلاف وکړو حالانکه په ډېره دې شي کنه په دا اصل باندې لوړا ده انا امام حنیفه صاحب الحمد لله الحمد لله په مدرسه پارو نه بي دي امام شفیع سے بھی فرض بلی اے حدیث سے وجہ نہ کنا من لم یکر بفضل کتاب فلا صلاة ہو کنا چاچہ الحمد لکت تیرا ایگر مین نشتا میوی چا الحمد ما تیرا والمین نشتا ذکر چکو رہے پاکش مطلق کرات فرض کنا فقر او ما تیسر من قرآن کنا اے دے حدیث سے وجہ نہ کچھر میر الحمد فرض کی بے بے کنا کتاب اللہ اطلاق منسوخ شی امام بسباوی کچھر الحمد فرض کچھر کنا کتاب اللہ اطلاق منسوخ کی دا خبر وحید دا په دې اصل باندې ویل شي لوړه ده دوته امام افسر کنه ویل لوړه کنه دا دې کاده اصل خلاف ویل وکړو چا خدا جواب کړه د دې کې زینا کنه دا دې کا مشکل ده فکر شي کنه چې امام ابي سب سي به فرض نه بلی هغه فرض فرض قطعي چې دې پر دلیل کتیب پچار ده کنه اې دې کې فرض نه چې دې کې یفتر ذلک کله هو کنه فرض عملی مراد دی چې دا فرض عملی دی کړی ضروری دی فرض عملی مراد دی چې دې کړل ضروری دی کنه او فرض کتیر به چې وساوی من منکر شي به په کافر کېږي کنه ځکه چې دا دلیل کتین دا خبره واحد ده سونی ده نه مراد یفترضون یجب مراد کنه فرض عملی او واجب یو معنا شو او طرفین امام حنیفه صاحب او امام سبقه محمد صاحب پر مده کنه چا سنت وی چې دا سنت دی اګه نه هغه سنت مرتبه مراد دی چې اعلی مرتبه دوی چې واجب مرتبه ته ورنږدې وی کنه خبره صحیح واشو لا کنه خو اګه سنت ته پکې چې سنت دی یعنی اخلاق سنت دی کا چې کې کنه واجب نوم یې نوم یې واجب ده او دا کنه فرض یې کنه احکام نه کم فرض یې چې نوم یې واجب ده کنه نه دا دواړه په نوم دی واجب دی نه سنت دی نه فرض دی کنه خو یو سنت به ته ویل کنه بل وایي کنه فرض به ته ویل دی و دواړه مقصود دی چې دا واجب دی نه دې په اختلاف نشته امام به سب څه طرفین په نوم دی خو دا غا تذبی کو چې چا کړه دا ځنه فقاوی دا صحیح نه ده ځکه چې کنه امام ابي يوسف صاحب کچیر دا واجب بللا بیا که په ویره چا نه پوتی بیا په سجده ساو سره بیا دا ټیکوله چې کنه سجده ساو وبسې بیا بیا کنه وبوسي دا یې کنه سجده ساو باندې ټیک نه وي چې چا نه پوتی شي چې مين نه شوه مری به شکه چې هغه پرده منه ولو خري چې کیمه پرده منه دو کنه چې پوتی شي بیا چې مين کنه پوتی کېږي کچره وجبه بوله به سب سب کنه بیا په ساون پوتی کدو سره د به کنه په ساو باندې بداغه جبیره به صحیح بلا چې په ساو سره صحیح کېږي حالانکه دا په ساو سره صحیح نه بلی مري مشه چې هغه د فرض یقیمه منا دو کنه هغه فرض منا ونه وخلي کنه او دا د اصل خلاف ته دا خبره واحد ده چې ته په یاد نه لوګلې کنه چې پر کوشه تم کېړه په سیدا شه تم کېړه و درنګ رکونه چې ګېړه او سیدنه چې ګېړه کنه چې ته کته یې دل نه روغله ا دې حدیث ته وجه نه دا ځونی ده نه دای کنه اصل کنه خلاف لور شو ده بیا رېږ جواب دا غدا کنه چې امام ابو یوسف صاحب چا دا جواب کړ دویم جواب ده امام یوسف یې کړ اې دې حدیث وجه نه پر نه بلی دا وی کړ چې دا تفسیر ده و د مجمل تفسیر په شوه ده لکه اخره قاعده مش فرض بلی خو چې آیات نشته چې نه حدیث وجه نه پر لیو کنه اذا قلت هذا فعلت كتم صلاته كنا اخبر بحيد هو سوال مې کړو چې په دې خو فرض څه به ترې مې وکړ چې دا تفسیر د حکیم صلات لري پر آیو حکیم صلات مجمل ده هغه تفسیر په شوا ده کنه ای تفسیر نه بعد نسبت حکم مجمل ته کې امکان مجمل ته بنه کې مبین ته به کې بیان ته بنه کې کنه درنګ وي مې سب څه وکړ چې دا کنه حدیث کنه پاته ولګی دا چې کنه اې دې عربي ته چې ویل کې چې چک شرمې وکړه کنه چې خلیل کند پر د پاشه تم کې دلا پاشه پر دی حدیث ویدا نه په پښه کتم کې دلا پر دې تعدیلیا پر ده کنه کو ما فرض سیدا پر دې حدیث کنه دا بر پر بیان ده نه حکیم صلات کنه ا مجمل و پاته لګی دا چې حکیم صلات څه به کیمه نه مل مس کې دې حدیث پاته ولګی چې رکو نه بر چې ګیږي یا سیدې نه بر کښینه یا پر کو څه به تام کا کې پس څه به تام کې دې حدیث پاته ولګی دا دا بر پر بیان ده کنه خو امام حنیفه څه به توی کنه چې یو لمیز دا یو رکو سیدا دو کنه دا کنه پر رکوع سجده شي کې ساده رکوع سجده شي خو به کنه اجمال نشته رکوع منا خو مالي مدو ورک او رکوع کنه اې ټول عربه ته رکوع منا ورسي اې ټول عربه ته سجده منا ورسي کنه پاش خو اجمال نشته پاش ابهام نشته کنه چې دې پر تفسیر شي کنه دا کی مسله ته پر نه تفسیر دا خو رکوع دې پر تفسیر ده چې رکوع به کې خدا سره رکوع به کې سجده به دا سجده کې نه کنه او پاش ابهام نشته اجمال پاش نشته کنه نه نه جواب دغه ده کنه چې رکوع دوه منه دي سیده منه دي یو لغوي منه ده چې خالي انخنا چې سار ټیک کړو لکه سره ملا کړل راکه کنه او درنګ سیده منه کړه چې څنډه ولا غوا کنه او یو شرعي منه ده امام ابي هو کې چې په قران کې چې ورکعو وجدو اذن شرعي رکوع مراد وا او شرعي سجدا ولا مراد وکنه و ت ر ف ي و ت د ا د ن ا لغوي ركن و ك مراد لغوي لوي سيدا ولا مراد وكنا هغه معنا شي کنه فرض نو غدا دا یو کچه شرعي سجده مراد د شرعي سجده هغه دوکه چې اطمینان به پښه کې او شرعي رکو دا هغه چې اطمینان به پښه کې کنه او دا چې ګېړې باک شنه با و درې با کنه او دې چې دا لوغې رکو مراد او کړه پښه او لوي سجده مراد کنه ځکه اې نه پر دی و دې پر دی ثم القوم والجلسه سنه عندهما فرق نشوله اطرافين پر مده قوماو د نستای اعترافین پر بند سنت دی وکذا تمانینتو درنګ کنه اطمینان پر کو سیدا شي کړه تم کېدل پر خوند خو سنت دی فی تخریج الجرجانی په تخریج الجرجانی سو شه شیخ ابو عبد الله چې کیم کړه مالاس ارسلو ان امام مو خیفه سب کې ته ویل نه چې سنت دی کړه خو چې دکی ماری اسلام باندې مکرې چې دا سنت بری وفي تخريج الكرهي واجب واجبه او د کرهي په تحریر شي دا واجب ده په د رکوع شي تام کا په سجده شي تام کا چې اطمینان وته ویل شي تعدیل کا دا واجب دي درنګ کوما شي تام کنه کوما و د سجده جلسه دا واجب دي حتی تجبا سجده سوی به ترکها عنده ا د په نه بوده د په تر سره د سجده سا واجب دي چې سوند نه پوتوي کنه کوما سوند نه پوتو شو جلسه به سه سوند به یو کا کزن نه پوتوي به اعاده واجب دي بیا به د مې درګځوي کنه ځکه چې مکروه تحریمي چار دی وکړه او په دې باندې فتوا ده کنه چې کومه په خپل کومه سنت نو کومه واجب دردل کنه او دا رنګ د نوستای په نوښت دا سنت نه بلکې دا واجب ده په دې رکوع شتام کا سجده شتام کا دا واجب دی په انداز دی تسبیح باندې کنه که آمدن دې پرې شول می بیر ګرځوي کنه او که سبن دې نشوي که سجده صاحب بوسه کنه فتوا په دې باندې